دې موبایل خلک غرق او تباه کړل قسم دې خلک یې غرق کړل اومې زموږ طالبان غرق کړل او اومې عوام الناس غرق کړل دې موبایل کې چې کم ګندونه نن خلک ګوري کم ګندونه توبه وباسي قسم دې زه نن د دې موبایل نه چې څونه یریږم د نیکه کارونه پکې شکر دې شته که چا سره پرې د دین خبرې وکړي د مسلې تپوس وکړي خبره که یو میموري کارت دې پکې واچاو او څوک پکې د دین مسایل زده کوي ښه خبره ده، که څوک پکې د علماو تقریرونه اوري بده خبره نه ده، که څوک پکې نعتونه اوري بده خبره نه ده، تلاوت او قرائت پکې اورې نو ښه خبره ده، خو دا کم دي دا خلک دومره پوټې میموري کارت او د پنځوس او شپېتو فلمونو نه ډک کړي ها پنځوس او شپېته فلمونه او بربنډ فلمونه کشر کلم تباه او برباد کړ. خدای ته وګوره د دې بچو تربیت وکړي موبایل ولا مور کوي دا موبایل د لاس هم بچی تبا کړل غرق شو لال الکان دا ماشوم مخکرلو کې د پلا روانو یو ماشوم میولید زه په پوه شوم چې هغه ته ښځه ګډېده په موبایل کې مې د بچي دلته راشه لاول خو ویرید مې دلته راشه ته پوستنه کوم چې راغی دومره غټ موبایل وسره و لکه د بالخ عمره خیر ما خو لګه مبالغه وکړه دومره موبایل وسره و مې بچي دا کم ځای و وی دا را لپلا راغشته دی مې ته ډایرکټر صاحب که سیکرټری صاحب او کته وزیر اعظم صاحب او کته سو مفتی چې خلکو له مسلې جوابونه ورکې دا سلګر دی وی دا را لپلا راغشته دی مې پلا دې ډېر بیوقوف دی پلار دې هوښیار نه دی قمقل دی چې تۀ په ګن باندې اخته کړې ماشومانو سره مو به کټ کې به پروت وي ماشوم او په اوړي کې به په سر څادر اچولي مور ورته وي بچې سر و څادر لرکه ګرمي ده نه مورې سر مې خوږېږي تبه مې ده تبه نه ده په څادر کې دننه فلمونه ګوري د نن زماني دا ماشومان دوی پیچډي کړې ده دا دومره هوښیاران دي کنه د دې موبایل د لاسه مونږ له په موبایل چل نه راځي والله دوی په هر څه پوهېږي دا واړه واړه پوټېنې پوټېنې مهرباني وکړئ قرآن ته دا بچي کېنوئ موبایل د لاسه مونږ ته به ټیلیفون وشي اکثر به ټیلیفون وکړي څنګه بس هلکه دوه خبرې په موبایل کوه خیر الکلام ما قل ودله ټیلیفون به وشي مولوي صاحب څنګه ښه یم طبیعت دې څنګه دی ښه دی بیا سنګه بیا هم ښه نه نور سنګه نور هم ښه طالبان سنګه دي ښه دي بیا سنګه دي هلکه بیا هم ښه دي هلکه دا اوس فضول خبرې نه دي و خپل هم ضایع کې د بل پیکج یې پکې چولي که پیکج یې چولي په یو ګنټه په یو په یو څلور روپۍ باندې په پنځه روپۍ یو یو ګنټه دوه دوه ګنټې خبر وخت مخت ضایع شو لاړ برباد شو اول ابصار، سترګې مې دله درکړې، دې لپاره چې ته پرې تصویرونو ته ګورې، ته پرې بربنډ فلمونه ګورې او زړه مې درکړ، دې لپاره چې ته غلط خیالات او تصوراتو ته فکرونه کوې، نه نه دې له نه، لعلکم تشکرون، د دې نعمت قدر وکړئ، په دې سترګه قرآن ته وګوره، په دې زړه کې د قرآن الفاظ کېده او د قرآن معنا پکې کېده او په دې غوږونو د الله قرآن ووره، دین پې ووره، د دنیا ضروري څیزونه پې ووره، نو مونږ سه به دغه ځای به هلک ناست دي او قبر ته به یې ډډه والي او ته به وې چې د پیر صاحب نه یې وظیفه اخیستې ده او تسبې اړی او منځ کې په موبایل به یې چا سره لینک برابر کړي، داسې ده که نه ده؟ جینۍ به په کور کې دننه ناسته وي، په مصلی د پاسه او سر به یې پټ کړي، مور یې وایي مراقبه ده، منځ کې بل چا سره دې نه شي ده کړي. قسم په خدای قسم درته خورم په دې جومات کې چې د موبایل د لاسه د دنیا د حیا کورنۍ لاړې تباه او برباد شوې. د خپل بچو تربیت وکړئ او که تربیت دې ولو نه کړ او قرآن ته دې کېنښودل تباه به شي بچي دې ګورئ. غرق به شي چې تربیت ولا ونه کړې، بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې. پلار به نه پېژنې او مور به نه پېژنې. یو بادشاه تېر شوی دی، د کسرا د فارس بادشاه و، پروېز یې نوم و، د پلار نوم یې هرمز و، د نیکه نوم یې مشهور د انوشېروان عادل بادشاه و. زوی یې پیدا شو، خو د زوی تربیت یې ونه کړ، نیازبین یې وساته، لکه دا موږ چې څنګه بچي نیازبین ساتو. ګوره چې اوس نیازبین وساتې بچې نیازبین وساتې نو د هغه نه پلار بیا پېژني نیازبین یې لوی که مېوې به یې وله راوړی جامې به یې وله راوړی هغه زمانه کې اسونه اوس به یې ورته ودرول ها بچې بس هغه نیازبین لوی شو که نه بیا پلار څه پېژنده مور هغه خبیث څه چل وکړو هغه په خپل میره مور باندې مین شو مېرې مورې شېرين نوم و، په هغې باندې مين شو. اوح هو! پلار يې وې، په دې زه په ده زه څه وکړم؟ دا خو، ما خو رده تربيت و نه که څه وشو او دا دومره خبيث و، دا پرويز، دا کسرا، چې نبي کريم صلی الله عليه وسلم به د شپږمې هجرۍ نه پس د حديبيې نه پس بادشاهانو ته خطونه لېږل. یو بادشاه ته خط لیږه د ایمان درخواست بل ته خط لیږه بل ته خط لیږه نو یو بادشاه و هرقل هغه ته خط ولیږه هغه هغه زړه کیده خو بادشاهی ته تله په هغه ویریده خو هغه هرقل بادشاه د پیغمبر علیه السلام د هغه خط دومره احترام وکړو چې د اتی د غاښ ډبی یې جوړ کړو د اتی غاښ قیمتی وی او په هغه ډبی کی د نبی علیه السلام مبارک هغه خط بند کو او پټکی به وه او پخوا خلکو به پټکی وال او تاج به په سر و نو هغه د حضور پاک خط به په هغه پټکی کی او په هغه تاج کی ځان سره ګرځاو ایمان یې راو نړه لیکن د حضور پاک د خط احترام یې وکړ او دی کسرا پرویز ته چې کله خط ورسیده نبی علیه السلام ورته لیکلی و چې په ما ایمان راوړه نو خط یې وشلاو ریچی ریچی یې کړ او غصه شو حضور پاک ته چې اطلاع راورسېدله نو ښېرا یې ورته وکړه، اللهم مزقهم کل ممزق، خدایه زما خط یې وشلو، دقه رنګ یې دوی رسوا کړي او ته یې ذلیل کړې او ویشلې. هغې د پاسه څه چل وکړ، یو دوه کسانو هغې له چړې ورکړې، دوه مخیزې چړې او هغه چړې یې د زهرو اوبه وله ورکړې. او پولیس یې ورسره ولېږه، وې تاسو لاړ شئ او پیغمبر علیه السلام ته ډېر په سپک نظر او دا بادشاه په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس چې د امریکې باچاهي یا د روس بادشاه دا سپر طاقتونو په هغه زمانه کې ښه دی ما ته خط رالېږي او ما نه مطالبه کوي چې زما دین ته راوړه شابه لاړ شئ اله به راځئ چې په دغه چړو یې ووهئ په دا چړو به وه پولیس یې وسره ولېږه هو د دا چلو کال ته حضور پاک خیره وکړه چې سپېره زما خط ته ولې وشلو ایمان راوړې که نه راوړې خط ته ولې وشلو نو الله ورسره څه وکړل د زوی خو یې تربیت نه وکړې زوی په ښځه مین شو په شیرین باندې دا پلار پې پیو چې دا چل خو به کوي نو پلار یې دا چل کړو چې کوم مخصوصه الماره وه هغې کې په یو بوتل کې زهر بند کړي زهر او د پاسه یې پرې لیکلي وو چې دا دارو دا د قوت باخ دپاره، مردانه طاقت دپاره تریاق دي. هغه ته پته وه چې دې که چېرته په ما حمله وکړه نو دې خو به زما المارۍ لټوي، نو پرېږده چې ما مړ کړي خو چې دې هم رانه ژوندی خو پاتې نه شي که نه مرګ نه پس وله لته ورکړم. المارۍ کې شیشه ایښودې وه او دا زوی دی اوس هغه خو نیازبین لوی شوی دی، د هغه تربیت خو نه دی شوی که نه؟ تربیت ونه شو نیازبین لوی شو نو څه شی ترې جوړ شو؟ انسان ترې جوړ نه شو. زما دې قسم په خدای وي قرآن به درنه انسان جوړوي، د پیغمبر تعلیمات به درنه انسان جوړوي او چې د قرآن او د پیغمبر تعلیمات درسره ني نو بیا به درنه سخوندر جوړېږي. خپه کېږئ مه، بیا به درنه انسان نه جوړېږي، ګن به درنه جوړېږي. خلک د یورپ صفتونه کوي ما یورپ ماته معلوم دی ماته پته ده خلک وي یورپ کې ازادي ده ماته یو سړي په خپله وي څه موده مخکې ماته وي مولانا صاحب یورپ خو ازادي ده پکې ما وي او ازادي به پکې درته بالکل ملو شي تا ته خو خپه کېږه مه خور ته به دې ازادي ملاوېږي ښځې ته به دې ازادي ملاوېږي مور ته به دې ازادي ملاوېږي لور ته به دې ازادي ملاوېږي زما یو دوست و لندن انګلینډ کې ماله راغی ماته څه تپوسونه کول نه ما د عادت دی د شي معلومات کوم هلکه هلته څه حالت دی ماته مولانا صاحب ډیره زیاته ازادي ده د خلکو په مخ کې د سړي ښځه او د سړي لور دا به هلک سره خېږي دا مې بوای فرینډ دی هلک دوست مې دی دا مې ګرل فرینډ ده دا مې جینۍ دوسته ده دا پټه دوستانه نه د دې موبایل د لاسه نن دغه دوستانې شروع شوې دي. هلکه ټیک وایم که غلطه وایم؟ موبایل د لاسه د هلک او د جینۍ داسې دوستانې روانې دي، خو دا دلته پټې دي، دا به ښکاره کېږي. دجال ته زمانه نږدې کېږي رو رو، د حضور پاک نه زمانه رو رو لرې کېږي. هلته دا دوستانې ښکاره دي کلاو. نو وایي هلک په مخ کې به د ده ښځه پردي سړي سره موټر ته خېژي. خور به د هغه په مخ کې خېژي د رور، لور به د پلار په مخ کې خېژي، مور به د زوی په مخ کې خېژي او که ته ورته وایې چې ولې ځې؟ وایي دا مې دوست دی سیل له ځم، دوست مې دی او که ته وایې نه به ځې، هغه درباندې رپوټ کوي پولیس ته، پولیس به راشي دقه هتکړۍ به راته دې لاسونو ته واچوي چې دا خو ازادي ده ته هم کوه ازادي که نه ازادي به نه سلب کوې. نو هغه نه مې تپوس وکړ نو هغه راته دا قصې کولې نو ماته یو ډېر غټ جومات دی، او چې هغې له دا نېکان خلک مانځه له راځي جومات له نو وي چې کوم خلک متاثرین دي وي هغه مونږ ته پکې پته لګي متاثرین څوک دي یو سړی به راشي مازدیګر مونځو کې دیوال ته ډډه والي پریشان دی پریشان دی هلکه خیر دی ولې خپه یاره هغه خور مې دوست سره تلو ما ورته نه به پولیس ته ټلیفون کړی دی را باندې فایار شوی دی او د لندن فایار د پاکستان په شان بیا نه دی نه مضبوطه خبره بلو چې مازدیګر کته بل دیوال ته ډډه والې ده او دب دتم غم پیښ دی مرګری خیر دی یاره هغه کور والا مې سړی سره تلا او مې نه بځې را باندې اف آی آر کړی او زه ثاني ته ځم بل چې قتل بل برجه ته ډډه والې ده هلکه خیر دی یاره هغه خور مې تلا او ما ورته انکار وکړ اف آی آر کړی بل چې مې وکتل ملا صاحب چې مونځ وکړ مصلې نه لاړ دیوال ته ډډه وواله ملا صاحب هم متاثرینو نه شو چل شوی دی استاد جي خیر دی یاره دغسې مسله ما ته هم پېښه ده جنایت لاو ما منې کړه هغه یې فایار کړی دی یورپ ته خلک خپه کېږي او پسخېږي قسم په خدای چې د یورپ تهذیب ته وګورم زه هم چې متیا دې پې سړی د پاسه وکړي د یورپ تهذیب ته وګورم، د سړی په د پاسه لاړی وتوکی، د ګل شکری په د پاسه وغورځی، ښځه هغه ده چې صرف ستا ښځه وی د قوم نه وی. الحمدلله سل فیصته جینکی زموږ د په واده په وخت کې پاکی دی، دی که نه دی؟ ټول وایی الحمدلله، دا د چا برکت دی؟ دا د اسلام او د قرآن او د پیغمبر مبارک برکت دی او نن په ټول یورپ کې دا زما چیلنج دی، د واده په وخت کې انټچ پاکه جینۍ نشی پیدا کولی. ته دلته کې سر ځه، خپله ډیوټي کوه، خپله نوکري کوه، خپل کلینک ته ځه، خپلې زمیدارۍ له ځه، خپلې مدرسې له ځه، ړه دې جمع دې چې زما حیا په کور کې محفوظ ده او په هلته به ستا په مخ کې ستا حیا تار تار کېږي. تهذیب د مکې مکرمې وغواړئ. تهذیب د بیت الله وغواړی تهذیب د مسجد نبوی وغواړی تهذیب د محمد مصطفی وغواړی تهذیب د حضرت ابوبکر صدیق وغواړی تهذیب د خلفای راشدین وغواړی او تهذیب د اسلام او د شریعت وغواړی حیا دې پکې محفوظ ده دا سهل دی قرآن ته بچې کېنوه قرآن ته چې قرآن ته دې کېنو د هغه نه به عبدالرحمن ابن ابي بکر جوړېږي حالانکې دا مشرکو یو زمانه کې د هغه نه به عبدالله ابن عمر جوړېږي، د هغه نه به ابوهريره رضي الله عنه جوړېږي، د هغه نه به عمر فاروق جوړېږي، د هغه نه به حضرت عثمان جوړېږي، نو جناب خط خط دپاره لاړ، هلته زوی اخو اخو دغه سخوندر لوی شوی دی، زوی يې هغه خو تربيت نه دی شوی، نو په پلار یې مړه کړه، پلار یې مړ کړ، پرویز یې مردار کړ. چې پرویز یې څنګه مردار کړ، هغه میرې مور ته پته ولګېده، شیرین ته، چې دا خو زما لپاره هر څه وشو. هغې خودکشي وکړه، چې دا خو زما لپاره لوی شرم دی، چې زه به د زوی په نکاح کې ځم. هغې خودکشي وکړه، هغه هلته مړه شوه. دی راغی، د پلار هغه ضروري المارو له راغی، هغه یې کتل، د پلار سامان باندې یې قبضه اچوله، چې المارۍ کوله وکړه، شیشه پکې پرته وه. پلار خو ته زهر بند کړي نو چې شیشې ته وکتل په هغه یې لیکلو چې دا هغه دارو دي چې دا والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس نبی علیہ السلام چې مدینه شریفې ته لاړ نوکر به یې ساتلی څوکیدار به یې ساتلی و او ولې یهودیان دي دښمنان دي چې دا ایت نازل شو هغوی ته یې ویل ځئ اوس خپل کار کوئ زما ذمه داري الله غشتې ده چې الله د چا ذمه داري والي هغه ته څوک نقصان رسولی شي نه دوه کسان تیت ته لاړل په دې شا کې دلته کې چړو له ځای نه کړي په واسکټونو په جامو کې په هغې کې چړې منډلې وې چې څوک هم ونیوي ګرفتار شو کلک ونیول شو حضور پاک ورته وفرمایل، وې تاسو چا رالېږلی یې؟ وې موږ صیب کسرا رالېږلی یو، پروېز رالېږلی یو، وې پروېز سره د ښځې او د ځوی مردار شوی دی، مردار دی هلته کې مردار پروت دی، د بچي چې ښه تربیت وکړې، ښه تربیت په څه کېږي؟ زه دا نه وایم چې ته پرې د دنیا سبق مه وایه، کالج ته ولېږه، سکول ته ولېږه، انجنیر ته جوړ کا ډاکټر ته جوړ کا او د دنیا یو خص افسر ته جوړ کا خو ورسره قران هم ورته وخایا دین هم ورته وخایا اسلام هم ورته وخایا شریعت هم ورته وخایا چې د دنیا د افسر سره سره یو خشته انسان هم ګوره انسانیت پکې وي او چې قران دی وطن نه دی خوله انسانیت په پکې نه زمون حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه خبره کوله وي زموږ په علاقه کې یو سړي زوی داخل کړی په یونیورسټۍ کې نو دا پلار یې ملاقات ته لاړ نو خو د خامتا جامې به یې چولې وې شلېدلې جامې به یې وې شلېدلې کپړې به وې چې ملاقات ته یې پلاړ هغه زوی پې وشرمېده او دا پلار مې د شلېدلو جامو ته وګوره د خامتا او دا هلکان به څه وایي پې وشرمېده ګوره چې انسانیت پکې وي الحمدلله نن زمونږ په اسلامي کالج کې او په یونیورسټۍ کې نیکان لکان هم شته ما ته پته ده خشته خشته ګیرې پرېښې دي مولانا اشرف صاحب الله دې په قبر انوار نازل کړي د هغه ډېر لوی برکات نن په یونیورسټۍ کې الحمدلله ډېر نیکان صالحان پکې شته ډېر ښکلي ښکلي ډاکټران، خشته خشته ږیرې او خپل لمونځونه الحم، مخکې ورځو کې یو ډاکټر له تللی وم، مازدیګر چې د لمانځه وخت شو، زه لاړم هغه کلینیک ته هلته یو جمعه ته لمونځ مې کاوه، چې مې وکتل بلا ډاکټران چې زه چا ته راغلی وم هم ولاړ وو، ما الحمدلله ډېر خوشحاله شوم. نن سبا فضا بدله ده چې علماو سره تعلق وي، مدرسې سره تعلق وي، نېکانو سره تعلق وي، هغه اثر پرې وي او بعضې ناپوهه وي. نو هغه چې هلکانو یې تپوس وکړ دا بابا څوک دی؟ هلکان خو پې پوهېدل رومېټیان وایي دا زموږ د مېښو مزدور دی. دا مې شیخ صاحب د خولې خبره درته وکړه او دا خبره د هغه یو کتاب دی خطبات حسن هغې کې چاپ شوې هم ده. او هلکان خو پې پوه شو دا هلک چې د چای پاڼې پسې لاړ هغه هلکانو یې پلار نه تپوس وکړو وایي بابا وایي دا هلک دې څه دی؟ وې دا مې زوی دی یاد شوی مې دی نو رالم ولا چې لږ به وینم خپل به کم الله او یو دوه درې روپۍ مې ولا راوړي دي لږې پیسې به ولا ورکم او لږ به ووینم او ورته څه وایي او ورته له میخو مزدور وایي نو هغه هلکانو ته بابا ویه خو چې دا زمونږ د میخو مزدور دی نو بابا شنه غری پښتونو بابا ویره که چې داسې تبر د لرو بروم چې یاد وساتې وته وی ټیک وی د مور میخه دا وی ولا ساتم نو میخه چې ساتې نو کده میخه مزدور وته وی کسان دا وته لاهور کې جرنالیزم پرچا کې سوال راغلی و هغه سوال جواب ډېر عجیبه او نو بیا شایع شو اخبار ته راووتو لیکلي چې په نبي علیه السلام نوټ ولیکئ نو چا الکانو لیکلی چې کشمیر مې پیدا هویې تھې، کشمیر کې پیدا شوی وو، او چا لیکلی وو چې په مکه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی وو او میټرک پورې تعلیم یې په مکه کې وکړ او اعلی تعلیم له اکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی. نو د خپل پیغمبر نه نه یو خبر. د محترم شیخ صاحب ما قسم دی د هغه نه یو ځل نه بار بار اورېدلي دي، وایي مدینه منوره کې ناست وم، یو بارایتلا وکیل و، پي ایچ ډي لا والا ما سره ناست و، وایي ماته وایي چې برخورداره د کوم ځای؟ مې ویل چې زه خو د چارسده یم، دلته څه کوې؟ یونیورسټۍ کې سبق وایم. څه سبق وایې؟ ما ویل دیني سبق وایم. بیا ماته وایي چې خلک سپومۍ ته وختل او ته په زړو پسې ګرځې. وایي ما ورته وویل چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تاته پرېښې ده. نو زما وروره دا بچی مدرسو کې داخل کړئ، قرآن پرې زده کړئ، حدیث پرې ووایئ، علماوو سره یې کېنوئ چې د ده نه څه نا څه خپل پېغمبر خو وپېژني که نه؟ پلار وپېژني، مور وپېژني چې مور څه ته وایي، ګاونډي وپېژني، د ښځې حق وپېژني او جینکۍ هم داخلې کړئ مدرسو کې چې کم از کم د خاوند حقوق، د ګاونډي حقوق، د بچو حقوق وپېژني. خلاصه د خبرې دا ده وخت کم، خلاصه د خبرې دا چې قرآن او حدیث او شریعت او اسلام دا بری د بچی نه انسان جوړوي. څه به ترې جوړوي؟ انسان. انسانیت به پکې پیدا کوي. او که د قرآن او د دین نه دې خپل بچی لرې کړ، چې انسان ترې جوړ شو، دی دې ډاکټر وي، دی به انسان وي، دی دې انجینر وي، دی به انسان وي، دی به سیکرټري وي، دی به انسان وي، دی به وزیراعظم وي، دی به انسان وي، دی به ګورنر وي، دی به انسان وي. او چې د قرآن او د پېغمبر د علومو تعلیم ورسره نۀ نو دی به لوی افسر به وي، دی به لوی سړی به وي خو دی به درنده وي، شرمښ به وي، شرمښ. دی به کپ وي، دی به د ملک پیسو ته زړۀ نشي نیوی، دی به د ګاونډي پیسو ته زړۀ نشي نیوی، دی به خپل عزت ته زړۀ نشي نیوی، د پردي عزت به لوټ کوي، د ګاونډي عزت به لوټ کوي، د ګاونډي حیا به لوټ کوي، اوس هم خوښه خپله ده نو نو تهذیب به مونږ د انګرېز هغې ته به نۀ پسېږو، د چا تهذیب ته په پسخیږو د حضور پاک څه ته پسخیږو او په دې سترګو او په دې غوږونو به مونږ چا ته توجه کوو دین او شریعت او قران ته دا څو خبرې مې درته عرض کړلې ډاکټر صاحب دی محترمو ما ته ووی چې مونږ سره د کندی دا خلک او د دې ځای دا خلک ډیر زیات تعاون کوي او د خپلو ګاونډیانو نه ډیر زیات خوشاله دی وي په دې جومات کې په دې پروګرامونو کې ما سره دا خپل ګاونډیان او دا خپل نږدې مرګري ډېر زیات تعاون کوي نو ما ته د ځانو نه وي یره وي چې دوا کې دوی ته دوا وکړه دا ګوره څومره لویه خبره ده چې ګاونډ کې اتفاق وي او په خپل جومات سره او مدرسې سره مینه محبت او ګاونډیان یې مغسي وي نو دا لویه خبره ده شیخ صاحب مولانا صاحب سره انتهایی تعلق ساتي دارنګ مدرسو سره تعلق ساتي دعا وکړی چه رب العالمین دا مدرسه کامیابه کړي رب ذوالجلال ته ورله ترقي ورکړي ددې مدرسې چه کوم استادان خدمت کوي ددې قرات کوي ددې حفظ کوي ددې ناظرې کوي الله ته ورله برکات ورکړي ته ورله سعادات ورکړي او چه کوم پکې ماشومان فارغ شو په ناظره یا په حفظ خدای دا بچی عالمان که الله تی دیندار که الله زمونږ بچی د لوفرو د جون نه وساتی خدای مونږ هم د لوفرو نه وساتی بچیم د لوفرو نه وساتی الله په دی اندامونو کی زمونږ دین راولی زمونږ قران ته او احادیثو ته او د حضور پاک اتباع ته توجه پیدا که دنیا رونو که ډیره زیاته هم ده خو پاتی ده تیریدو والا ده نو خدای دی د دنیا سره د اخیرت ګټی نصیب وګرځولی که دی چټونو کی بعضی دوستانو دعاګانی غوښتی دی هیچا هم دعاګانې غوښتې دي رب العالمین دې دعاګانې قبولې کړي یو ملګري درته یو ډاکټر صاحب خبره وکړه وې چې هغه لګیا دې څه تعلیم حاصلې دعا یې غوښتې ده الله دې وله په هغه تعلیم کې کامیابي نصیبه او ګرځولې کړي یا الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړې خدای که څوک تندست وي فراخه روزي نصیبه کړې چاته مشکلات وي مشکلات وله په خوشحالو باندې بدل کړې چاته پریشانې وي پریشانې په خیر او برکت باندې بدل کړې الله مونږ د سترګو د ګناهونو نه وساتې د غوږونو د ګناهونو نه مو ساتې د ژبې د ګناه نه مو ساتې د لاس او خپو د ګناهونو نه مو ساتې الله د نبی علیه السلام اتباع هم نصیب کې د رسول الله مبارک د جنډې لاندې هم د قیامت پر ورځ ودرولې کې د هغوی د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کې خدای د دې قرآن تعلق زمونږ خدای د دې قرآن تعلق زمونږ همیشه او دایمي نصیب کې دا قرآن زمونږ په دنیا کې خپل کې دا زموږ په قبر کې خپل کې دا زموږ په حشر کې خپل کې د دې قران سره هم خدای جنت ته داخل کې رب ذوالجلاله که د یو بل سره چا دشمنۍ روانې وي هغه په روغو باندې بدلې کې د زړه حاجتونو مقاصد هم پوره کې چې کوم مشران مفاد ته مغفرت نصیب کې چې کوم جمدي د روغ صحتونه نصیب کې زموږ دا نوجوان طبقه الله د دین د پاره قبول کې خدای د دنیا هم فراخ روزي راکې او د دین هم فراخی نصیب که خدای دنیا کې هم خیر نصیب که اخر کې هم خیر نصیب که د دنیا او د اخر د فتنو نه مو ساته الله په دې وطن کې د قران او د سنت نظام راولې په دې قران په دې وطن کې د شریعت نظام راولې خدایا زمونږ د زنانو زمونږ د خزو خويندو لونو حیا نصیب که خدای د بربنتوب نه وساته د بے حیاي نه وساته د رسوایي نه وساته الله مونږ د ذلت د جن نه وساته مونږ د فتنو د دواړو جهانو نه محفوظ وساتې د رسوايۍ د جرم نه مو ساتې الله دا مدرسه کاميابه کړې ډاکټر صيب دې محترم د هغوی واړه د هغوی لوی زنانه نارينه ماشومان ټولو له الله د خير او د برکت ژوند ورکړې رزق کاروبار کې برکت پيدا کړې چې څومره يې ګاونډيان دي دوستان يې دي او دې پروګرام کې خدمت وکړو یا کوي الله د دواړو جهانو خیرونه برکتونه ورکړي خوشحالۍ او سعادتونه نصیب کړي کوم دوستان چې لرې لرې ځای نه راغلي دي الله برکات یې نصیب کړي د مبشر جان ته هم دعا وکړئ دا مداح دی د نبي علیه السلام الله دې په ژبه کې نور تاثیر پیدا کړي او چې کوم علما کرام دې مجلس کې ناست شيوخ حضرات الله دوی له د دین د نشر اشاعت مزید توفیق ورکړي او خدای دا خدمات قبول کړي خدای ته زمونږ نه راضي شي الله دا قاري صاحب ورخه تلاوت وکړو الله دې د ډول نور هم ښکلی اواز پیدا کړي او تجوید کې دې الله نور مزید مهارت ورکړي او زمونږ د ټولو دې الله د قران ادا صحیح کی یا الله دی مجلس ته چه څوک په کم شوق مینه او ذوق راغلی دی.